په دې کې څلور مسلې وي یو مسله العبادت لله وحده عبادت صرف او صرف حق د الله دی دویم عالم بكل شین هو الله عالم فارس الله دریم ترغیب فی التبلیغ سلورم تسلی نبی علیہ السلام او مبلغ تا پدی اوله دعوه العبادة لله وحده باندې د دې ځای نه د انبياء عليهم السلام واقعات بطور دليل نقلي پېش کوي چې د انبياء عليهم السلام قوم ته دغه مسله العبادة لله وحده د توحید مسله پیش کړي و نوح علی السلام هم قوم ته دغه مسله کوي ولقد یقینا ارسلنا را لګل موږ نوح نو علی السلام الی قومه خپل قوم ته او ویلی ویني بشک زلکم تا او زپار نذیر مبین رون کې اخکارم او مسله دا ده چې الله تعبدو عبادت او بندگی باندې کوي الله د الله نه سیوا د بلچا زکا انی یقینا ز خاف علیکم یریګم بتا صاحب عذاب یوم الیم د عذاب دروازه دردناک نه فقال الملأ الذین کفروا نو غټانو الذين کسانو کفرو چې کافرو من قومي د په قوم کې کافرو وې ما نه راکمونینو تا الا بشرا مثلنا مگر ته بشر زمو غونته مونږ له چرته فرشته پکار ده و ما نرا قومونینو اتبعک چې تابعداري کوي ستا الا الذين مگر کسان هم ارازلنا چې په مونږ کې کمزوري او سپک خلک دي سپک در پز روان دي غریب کمزوري بادي الرای سرسری رای بالا دي دونه پویم ندی سرسری رای والا دی په دنیا نه پویږی دارنګ بل دا سپک کمزوری غریب خلک دی درپسی مونږ زورور غټ خلک یو نو چی دیم ناست یو مونږ هم ناست یو دا زمونږ بی عزتی ده وما نرا لکم او نینو مونږ ستاسو علینا په ځان باندی من فضل څه بهتر والی زمونږ غوندی مال جایداد تاسو سره نشته بل نظنکم بلکه ګمان کوو په تاسو باندی کاذبین دروغجنو که چېرې تاسو د الله والا خلک وئ پکار وه چې تاسو سره مال دولت وې خو چې نشته نو دروغ وائې. قال وې پېغمبر يا قوم اې زما قوم ارائيتم خبر راکې ان کنت که چېرته زۀ يم علی بينة په دليل باندې من ربي د خپل رب د طرفه واتاني او راکړې ماته الله رحمة پېغمبري من عندي د خپل طرف نه نو فعميت عليکم پټ پاتې شوی دی په تاسو باندې زما دا نبوت زما دا رسالت نبوت د نه پټ دی وړاندې یې نه نه انلزمکموها آیا انلزمکموها یا لازم اونی سم دا پتا سو پوره انلزمکموها آیا وی منم پتا سو باندې پزور پزور او منم پزور در باندې لازم کم نو دا زور منل خو زما لاس کې نه دي انلزمکموها آیا وی منم په تاسو باندې پزور وانتم لها کارهون په داسې حال کې چې تاسو دې لره بد غنئ ويا قوم او زما قومه لا سلکم علی مالا نه غواړم تاسو نه په دې باندې سمال او مزدوري ان اجر نه زما بدلا اجر الا الله په الله دا وما نو زنم بطارد الذين شړون کې کسان لرامنو چې ایمان وروړي تاسو څه خیال دی چه دا مجلس نه لری کم مؤمنان نه شړم انهم بشک دوی ملاقو ربهم ملاقات به کیږی د خپل رب سره ولکنی لیکن زه اراکم وینم تاسو قوما تجهلون قوم جاهلان ویا قوم ای زما قوم من ینصرونی سوک به ما بچ کی من الله دا الله نه ان ترتهم کچری زه دوی شړم تاسو وای دی مجلس نه لری کدا غریب البم رازو غټ خلق دا وای نو کو دی لری کم الله نه به می سوک خلاصیږی افلا تذکرون ولی تاسو نصیحت نه قبلوی ولا اقول لكم ونویم زتا است چې اندی خزائن الله ما سره د الله خزانی دی ولا علم الغیب ونو پویګم په غیب ولا اقول او دام د تنویم چې انی ملک ز فرشتم ولا اقول زنویم للذین کسانو تا تزدری عیونکم چې سپکو کمزوري لګی تاسو سترګو کې تاسو ته سپخکاری دای بارکه دام نشم ویلې چې لن یوتی الله وارګز به ورنکې دی لره الله خیرا ساجر او ثواب بلکې ورکې با د په مالدارې غریبې نه ده الله الله علم پوی کی بما پاغه سبانی فی انفسهم چې دی پزړونو کې د کم اخلاص ان بشک زبا ایزن بدا وخت لمن الظالم د ظالمان نشم چې دا مخلص غریب ز مجلس نه لری کم قالو دی ویانو هینو علی السلام قد جادلتنا یقینا تم سره جګړه وکړه او فائده نه درکې تاسو ته نو سی زما اس زما خیر خوئی ان اردت کو زیرا دلرم ان سحلکم چې خیر خوئی لټوم تاسو ان کان الله کو چرته الله یرید اراده لري یو یکم تاسو د گمراه الله پتا سو مہر واری زدیانی زما فای نصیحت تاسو له فائدہ نه درکې هو ربکم د الله تاسو رب دی ویلې ترجون الله تو ورګرځه سزا بدر کئ ام یقولون افترا آیا دی وای چې دا د ځان نه جوړ کړي دا مسله دی وای د نوح علی السلام دا خبره ځان نه جوړ کړي دی قل ورته وایا ان افتریتو کو دا می جوړی کړي فعلی اجرامی فما باندې د دې جرم او ګناه دا و انا زبریون بیزاره مما دا سنه تجرمون چې کوم جرمونه تاسو کوي وو هی اعلانو وحی شنو علی السلام د چنو شاندار روزي پکې تیرې دی وکلما مر هر کلا چې تیر بشاله پدی نوح علی السلام باندې ملون یو ډله من قومي د د قومنا نو سخیرو منه خندا به کوله د بوره د بوره به خندا کوله ګوره لیونه شوی دی په اوچ باندې چې د کیشته جوړی قال وی ورته پیغمبر ان تسخرو مننا کچره تاسو مسخره کوي مونږ پرې نو فینا نسخرو منکم مونږ هم تاسو پرې خندو کو کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو کوي وخت برایش یعنی عذاب وخت کې به بیا وګورئ چې دا کیشته زلې ونه مسی جوړوم دا خو طوفان را روان دی نو کیشته کې به مونږ کینو تاسو به غر کېږي به ور پورې وخاندو پس او تعالی مون نظر ده چې کوی بشه میاتی چې چاله برازي عذاب او عذاب یخزی کې چې دی برسوا کی وای حل علیه او نازل بشي بده باندې عذاب او عذاب مقیم همیشه حتا تر دې پورې ځا امرنا تر دې پورې دا جنګ جګړې باس مباحثې شروع وې حتی تر دې پورې اذا جاء امرنا چې راغې زمونږ عذاب وفارت تنور او جوش او تنور تنور نه مراد د نوح علی السلام کور کې یا په علاقې کې تنورو چې خلکو پیروټه په خوله په خوا زمانہ کې با په یو کی باندې ټول کله پالل کېده په یو تنور کې به ټول کلی وی روټه پخوله نو دا د کلی یو تنورو پیغمبر ته الله وی د عذاب دراتلو نه خبردای چې په دغه تنور کې کله وبرا پیدا شوینو دلیل د دې چې بسوس بس مکه نو وبرا وزي دا به د عذاب دراتلو هغه نه خي حتی تر دې پورې اذا جاء امرنا چې راغی زمونږ عذاب وفارت تنور جوش وو تنور وو پکې راو خټ کېده قلنا مونږ وی احمل اوخي جوفیا پدې کې من کل د هر شي نه زوجین اسنین جوړې دوا واهلک او خپل تابعدار او کورنۍ د مخي جوا الا من سیوا د غچانه سبق علی القول چې ثابت شوی دی پاغه باندې وینا د عذاب ومن هغه سو کم کیشته کې اوخي جوا آمن چې ایمان وروړي دی و ما آمن ما هو ایمان نور وروړي د سره الا قلیل مگر ډیر لوګو خلکو وقالا پیغمبر خپل تابعدار ته وی دا عذاب نمخ کې ارکبو فی اخیجه پدې کشته کې بسم الله په مدد د نوم د الله مجرها د دې رواني دلی و مرسا او درې دل دلی ان ربی بشک زما رب لغفور رحیم خامخه بخون کې مهربان دی وهیا دا کشته تجری روانه و به هم په دوی باندې یعنی دی پکې ناسو ګرځیدا فی موجن پاغه چپو کې کل جبال پشان د غرونو د غرونو مضبوطی مضبوطی چپی وی دا کیشته و بګي و دی پکې ناس نور ټول ملک تباش وانا دانو هو आवाज کنو علی السلام ابن خپل زیتا وکانا فی مازلن او د پکې ناره د کیشته کې ولاړو د اخوا ولاړو د خلق خجول راخیجه خپل مرګري الموج چپه فکان دی شه من المغرقین د غرق شونه بس اوبو کې لاړ هم زویم غرق شي وقیلا اویل شي چې دنیا تباش وا ملک تباش نو قیل اویل شي د الله طرفنا یا ارزو ایس مکه ابلعی ما اکی راکا غخبلی وبو ویا سما ویا اسمان عقلی بندکا وبو اسمان ته نور باران بند زمکه ته وی چې دا سونو بدی او تبعی او لعنت دی په قوم ظالمانو و تبا دی شی مردار قوم ختم شو وانا دا نوح نو आवाज کو فریاد کو نوح علیہ السلام رب خپل رب تا ندین بعد قال وی وی رب زما رب ان ابنی بیشک زما دازه خو من اهلی زما د اهل نو او تاویل استا اهل وبچکم دی خو بچ نشو و ان وعدک الحق او استا وادم رشتیا وا وانتا استا وادم رشتیا دا وانتا کمل حاکمین او ته ډیر خ فیصله کون کې د فیصله کون کو نه قال نو الله وتوي تر دې وخت پورې د پته نشته چې دا زوی مخکاره کافر دی ځکه زوی منافقت کو نو د پته نه و ځکه د زوی شفارس کوي قال الله ورته یا نوح نو علی السلام انه بشک د زوی چې له سمن اهلک د استاد اهل نه نه ده اهل مطلب څه اهل ناجی دا غا حل نه دی چې نجات باسي لې دې کافر دی انه بشک دی چې عمل غیر صالح عمل عمل د عمل له من خاوند عمل د عمل والا د غیر صالح نیک نه دی مشرک دی نو فلا تسالنی تپوس مکو مان ما دا غسله سره کبی علم چې تاسو رنی باغی باندې علم یقینی تاسو یقینی علم نو د مشرکو دا الفاظ داسې دي لکه څنګه چې آدم علی السلام ویلو نو دا سګونه نه وکړي خدا صحو دا خطا دا الله دا امراته معاف کی قیل و تو ویلو شی نوح نو علی السلام احبت کوشا د کیشتینا به سلامن په سلامتی امنا زموږ طرف نو برکاتن او برکات دی الیک بتا باندې والا او ممن او پاغه خلکو مم معک چې تاسو ردی و ممن او نور ډلی دی اوس به دنیا ستاسو نه آبادیږي بیا خو عموما نور جماعتونو ډلې سنمتهم چې فائدہ ور لور کم دنیا کې ثم یمسهم بیا بورسوم او رسی الله دوی او رسی دوی تمنا زموږ د طرف نه عذاب علی مذاب درناک ستا اولاد کې بیا ورستو دغه سي بېمانه پیدا کیږي نه ایله بیا سزاګانې ورکوم نو رستو د نوح علی السلام نفس اولاد مؤمنانو مسلمانانو زمانہ تیرې تیرې د بیا شرک شروع شو تلک دامن انبایل غیب ادخال الهی او د نبی علی السلام رسالت دا خبرونه د غیب د نوحی هایلیکا پیغمبر چې مو وحی کو د دې تا تا ما کند تعلمها تن پوی دې پدې انت ته ولا قوم کوستان قوم من قبل من قبل هذا د دینه مخ کې نتا ته پته ونستا قوم ته پته وا خو الله وی ما د وحی په زیرت وحی وکړه خبر مې کړ د نوح علی السلام د واقع نه نفس بیر صبر کوا د الله دین بیانوا الله باندې امداد کوي لکه نوح عليه السلام ان العاقبت بشک بهتر انجام للمتقين متقيان لره و الى عادنا خام هودا بل دلیل نقلی واقع د هود عليه السلام دا مون پر اولی دعوا چې عبادت لله وحده عبادت حق د الله دی ویل عادن را لګل معادیانو تاخاهم یو د دین هودا چې هود علی السلام قال غم ویلو یا قوم زما قوم عبد الله بندگی خاص کې الله لرما لكم نشتا ظلم من اله غیره حاجت روا غیر د الله نه سوک ان انتم نیتا سو الا مفترون مگر ځان نه جوړون کیه یا قوم زما قوم لا اسالکم علی اجر نه غواړم تاسو نه پدی ساجر مزدوری نه اجر نه زما اجر مزدوری الا الا علی الذی مگر پاغه ذات فترنی چې زه پیدا کړی ما فلا تاخلون ولید عقل نه کار نه له و یا قوم زما قوم استغفروا ربکم بخنه غواړی خپل رب ته شرک پرې ده ثم تو ویلی بیا راوګرځي الله ته یرسل السما الله برولی کی پتا سو بار رولی کی باران علیکم پتا سو باندې سما باران مدرارن پشیبو شوبو فائدہ من باران بار باندې کی او فصلونو بم کی و یزید کوم زیاد به کی تاسو قوتن قوت زیاد به کی تاسو له قوت اله قوت کوم سره د قوت تاسو نور به الله طاقت قوت در کی ولا تولوا مگر زه مجرمین مشرکان قالو دی ویانو ای یهود یهود علی السلام ما جیتنا تارات لنی نکړی مونږ د ببینتین پیس دلیل و معنا نو نیو مونږ به تاریکی پر خستون کی الہتنا خپل خدایان ان قول کستا په وینا ستا په وینا باندې خپل پلار نک تباه به دي کی نقصان به کټ به در باندې واړي لکه اوس چې مشرکان وي قالو دوی ورته انی بشګزه چې مشهد الله الله گوا کوم وشدو گوا سه چې انی بشګزه بریون بیزار مما داغنه تشرکونه چې تاسو الله سره شریک وای لا سم و اخلاص من دونی د الله نه سوا فقیدونی زما خلاف تدبیرو کې جميعا ټول ثم لا تنذرون بیا را لمولت مرا کوي ځکه زه یریږم نه د غیر الله نه، انی بیشکه زه چی یم توکلت علی الله بروسه او اعتماد می په الله دی ربی چی زما رب دی او ربکم ستاسو رب، ما من دابة نشته دی هیڅ جاندار او زنده سر الا مګر هو دا الله آخذ نیونکی دی بناصیتها د تندی نه د سټوکی نه، الله به ددی سر د ویښتو نه ونیسی، سر ویښتو نه نیول کنایه ده د مضبوط نیولو نه، ځکه سر ویښتو نه څوک ونیول شی نو بیا بس نشی. بچ کی دی مطلب د الله په قبضه کی الله به تبا کی دا مخالف ان ربی بیشک زما رب علی صراط مستقیم په سملار دی یعنی سملار خی فین تولو کو دی وړیدل او دا خبره ونه منله فقد یقینا فین تولو کو چر تاسو وړیدل او تاسو زما دا دعوتونه منه فقد یقینا بلغتکم ما خطا استور رسول دی ما تاسو تماغه سور سل دوی چې زرا لګل کړي شم باغی باندې الیکم تاسو ته ما خطا استد الله خبر در رسوله ويستخلف ربي او رب ولي زما رب قوم نه قوم غيركم تاسو نه غير ک تاسو نه منه تاسو به تبا کی نور و پیدا کی ولا تزرون او تاسو نقصان نشه رسول د الله دین د شینس ان ربي بشک زما رب لا کل شي نه حفيظ بارشي باندې حفيظ تابعداری کړی وه د هر یو سرکش ضدی د پیغمبر مقابله کی د لیډرانو سرکشو ضدیانو منله وعود بی وور بسی شو فی هذه الدنیا په دی دنیا کی ملعنت اللعنت و یوم القیامت او په ورځ د قیامت به هم پی لعنتی الا خبردار ان عادا بیشکه عادیان شو کفرو کفر یی کړو ربهم د خپل د رب د توحید نه الا خبردار بعدا هلاکت دی لعاد عادیانو له قوم هود چه قوم د هود علیه السلام وو والی ثمود اخاهم صالحا درېمه واقع او درېم دلیل نقلی په مسله د توحید چې عبادت حق د الله دی د پیغمبرم دا مسله بیان کړې و ویلا سمود را لګلې مو سمودیانو تا خاهم یو د دینه صالحان چې صالح علی السلام قال غم ویلو یا قوم زما قوم عبد الله بندگی خاص کې الله لره مالکم نشتا تاسو لپاره مین لا حاجت روا غیرو غیر د الله نه بل سو وان شاکم الله پیدا کړی من الارض ازمکن واستعمرکم او آباد کړی تاسو فیا بده کې نو فاستغفرو بخنو غواړی دی الله نه شر پرې د سمتو ویلې به رو ګرځي الله ته ان ربي بشک زم عرب قریب نږدې ده او مجيب قبل اونګي ده قالو دیوي یا صالح یا صالح علیہ السلام قد کنتا یقینا توی فینا بمون کې مرجو انستان امیدو قبل هاذا د دینه مخکې مونږ د امید وو چه ته به غټ شی مولا به شی نو مونږ ته به خوږی خوږی ښکلی ښکلی مسالی که نو ته رالی نو زمونږ دا شرک دی او دا بدعت دی او دا ګناه ده قبل هذا مخکې د دینه دا به تا تم وی مونږ ته به مولا شی مونږ ته به خوږی خوږی خبری که ته غوز مونږ ته دا ګناه او دا مکه واغه مکه واتانی او راکړې ما ته الله منه د خپل طرف نه رحمت النبوت فمن ينصرني سوګ د چې ما بخلاص کې من الله د الله نه هنا سیدو ګد الله نه فرمانی وکم او توحید نه بیانوم فما تز فما تزيدونني تاسو نه زیاته مال را غیر تخسیر بغیر د نقصان نه تاسو ما ته دا مسله ما بیانونه چې دا نه بیان دا خو زما تبعیده عذاب را روان دی ذالک وعد دا وعده د غیر مکذوب نه دروغ جنا فلما بسر کله جا امرنا چراغ حکم زمون د عذاب نه جنا نجات مرګ صالح صالح علیہ السلام د ولذین او کسانو تامنو چې ایمان وروړو ماود ز برحمت منا په خپل مهربانه ومن خزي یومئذ او درسوای د غیر وزنا دلم نجات ورک ان ربک بیشک سارب هو القوی العزیز غده ډیر طاقت والا او زور ور واخذ الذین ظلمونی و ظالمان را صیحت او چغی د جبرئیل فاز بو دیو ګرځیل فی دار دیارم په خپل کورونه کې جاسمین پړ مخه پراته او الله دا سه ختم کړل کلم یغنوت گویا کې توې دی وخنو تیر کړي فیا په دې کلو کې الا خبردار ان سمود سمودیان شو کفرو کفر کړي ربهم د خپل رب د توحید نه الا خبردار بعدا لثمود هلاکت دی سمودیانو لا ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا واقع د ابراهیم علی السلام خود دې تعلق د دویمه داوی سره د دویمه داوا سوا نفی د علم العالم بكل شيء هو الله عالم پارس الله وګوره ابراهيم عليه السلام عالم الغيب نه دی فرشتي انساني شکل کې راغلي دي پیجندلي نه دي نو کو په غیب پویدو نو فرشتي انساني شکل کې راغلي وي او د ته پته و چې دا فرشتي دي نو بیا به ورلا سخینا لالاو اوله خوراک پوخ کوته کې خوته خره غوي هم غنو خرو مونږ خوراکونه نکو نو عالم الغیب نو فرشته نه دی پیژندل ولقد یقینا جاءت رسولنا راغلیو زمونږه استازي فرشته انساني شکل کې ابراهیم ابراهیم علی السلام لبل بشرا پذیری د زوی د زوی زیری ورکو چې زوی به دې کیږي قالو دوی ورته وې سلاما چرالل ابراهیم علی السلام ته وې سلاما پتا سو دې سلامي مطلب دا سلمنا سلاما مونږ در باندې سلام وایو هغه ورته جواب کې قال ابراهیم علی السلام یې سلام من علیکم السلام بس دوی کینول چې ملمانه دي ابراهیم علی السلام ډیر زیات ملمدوس او سخی سره ملمه کینو بس د دوا سلام نه بعد زر کور ته منډه کړې کور کې یو سخی ولاړو بس هغه زر راو غورځو ولالی خزه ته وی شا بر وتوي او پخوي ملمانه راغلی ډیر لري نخکاری فل فمال به سبس وخت تیر نه کانجا به اجرن حنیز چرات له وګړ په یو سخی حنیز رویت کړي شوی سخی ول رویت کړي راوړ مرګ له مې راغلي دي کنه هغه زمانه کې به دشمن چا پسې مرګ له تلو نو داغه خوراک به نه کوي ځکه نمک حرام بشم راغلم وجلو پسې او چې نمک یو خرم نو بیا خو مناسب نه دوی جوړې دامې زه دشمنان دلته خو عبارت نور سوره هجر کې شته دوته په خلی اوموي سوره هجر کې برایش دا ولاړه ده دیو ته د اسحاق علی السلام زیر ورکو زوی به کیږي اسحاق او ولاړه وو خيار خزوا د دې د پاره د بیٹک دروازه کې خو ولاړه و بار چې کې دې شي خاون صوبه غواړي خوراک سکاک سره روټه غواړي چې आवाज کوي چې زر ولا ورکوم او د مو خيار وا د وی ملمانه راغلي دي نو خيار خزه د خاون معلومات کوي نوراره ولاړه و چیرې دا سوق دی او دا سوی دشمن نی وی نه وجنی وغیرہ و امراتو خزه قائمتن قائمتن ولاړه و د خدمت د پاره پور کې خو ولاړه و کله چې یې فرشتو ته هم فرشتیو او مونږ چې دینو زوی زیر باندې راغلی وو نو فضحکت وی خاندل فبشرنا مونږ زیر ورک دیتا به اسحاق په اسحاق علیه السلام و من ورا اسحاق او پس د اسحاق نه یعقوب یعقوب علیه السلام دا ضحکت اصل کې دلته تقدیم تاخير دی فبشرنا به اسحاق و ممرا اسحاق یعقوب نو فضحکت زریات کې به ترتیب راشي بس جلتی درابانه نو ځکه حواله ورکم بسل ته راځي ورندې ځکه اشکال دی دا ای جواب دی دغلت آیات بل آیات تایید کې راړو لغواړي خو پرې دې بیا بشي چرته قالت دیوې دې چې دا خبره وره دا وی خاندل او وی وی یا ویلتا اي تعجب دې مالرا تعجب دې روکا شوم د خود عادتي صدا جنا روکا شوم تبا شم یا ویلتا تعجب د مال را الیدو آیا زما زوی بکیږي وانا عجوز زه خو بوډای خزم په دې سپین سر به مزوي کیږي وهذا بالی شیخ او دا خاون مم دې بوډا ان هاذا لشون عجیب دا د یو خب دا د یو خبر او کار عجیب ناشنا چې د بوډو د بوډې زوی بکی ناشنا کار دی قالو فرشتو وتوي تاسو ته پاره خو ناشنا نه ده نور خلک به ته ناشنا وای خو تاسو وته ولې ناشنا وای ځکه دا خود نبوت او د پیغمبره کور دی د نبوت او پیغمبره کور کې خود دقه سناشنا کارونه کی معجزې راځي د الله قدرتونه ښکاری تاسو ولې دینه تعجب کوئ قالو هغه ورته یا تعجبینا آیات تاسو تعجب کوئ من امر الله د الله د حکم نه ورحمت الله او رحمتونه د الله او برکات او برکتونه د الله علیکم پتا سبحان دی اهل البیت اے کور والو اهل بیت چاته ویلګه ٹھیک ده هم به شک دي او امهات المؤمنین اهل بیت دي نو وبرکات علیکم اهل البیت اے کوروالو انو بشکدا الله حمیدون سایل شوی مجید او لوی شان او بزرګی والا دی فلما ذهب امران ابراهیم رو کله چې لاړ د ابراهیم علی السلام نه دایره پوه شو چې دا فرشتي دي وجاد البشرا او بیان شو د تزیرم نو یو جادلنا نو به موږ سره باس کو فی قوم لوط په بار د قومي لوط کې چې لکه تاسو عذاب لراغلی نل ته خزما رواره ده لوط علی السلام داغه مرګری دي اچرته پکې عذاب کې خراب نشي نو الله وی ابراهيم عليه السلام جی بسړو ان ابراهيم بهشکه ابراهيم عليه السلام له حليم ډېر رحم کوونکې او واهن نرم زړه منيب الله تعالی ګرځیدونکې رجوع والو قلنا مون ورتو قل قلنا مقدر ده مونږ به تو یا ابراهیم ابراهیم علی السلام ارزن هاذا پریدا دا خیال دا خبره پریدا اب بچکی انه بشک شان دا قد جاء امر ربک راغله د حکم فیصله در رب ستاد عذاب و انه بشک د دې دا قوم چې اتیم راضی ودی ته عذاب و عذاب غیر مردود نه واپس کیدونکي عذاب برازي خامخه ولما جاءت رسولنا لوط واقع د لوط علی السلام د دې تعلق د دوو داوو سره دی هم د دویمه داوی سره دی چې لوط علی السلام عالم الغیب نو فرشته پی جندلی ندی او د سلورمه داوی سره نه سلورمه داوه سوا یاد خو ساته کنه تسلی تسلی سره تعلق دی دی ولما جاءت رسولنا کله چرال زمغ استاذی فرشته لوط لوط علی السلام لا د ابراهیم علی السلام نرال لوط علی السلام لا نسیه بهم خفه شو لوط علیہ السلام د دې پراتلو وزاق بهم او تنگ شو د دې پراتلو باندې زران سینا سینه تنگ شو خفش زړه بن شو زکه دا وتا د الکانو په شکل کې راغلی الکانو د وی چې زما قوم خو په دې مرز کې اخته دی الکانو بس ګرځي د الکانو بیت فعلی کوي نو د الکان وګوري د ملمانی دی دیرال موسی ملمانی ډیر خفش دا بس کیږي کدی قوم د پتو لګی را بشی د الکانو تسونه وای او دا خو زما بی عزتی د ملما بی عزتی پښتون غیرتمن سړی خپل بی عزتی غنی قال وی وی هاذا یوم نصیب داروز د داروز د ډیره سخته سخته روز چې د قوم سر بس کی قوم د پتو لګی دا وی خزه وته اطلاع وکړه خزه منافق وته وی را الکان راغلی تاسو منی کوي او دا وګوره الکان وکړ راغلی ولا راغلی بس قوم را منډه کړ بدمعشان وجا وراغه دی رااله دی لوط علی السلام د قوم د د قوم یحرعون الیه چې راز غلول شو د طرف ته شیطان او شهوت راز غلول ومن قبل دین مخ کې کانو دوی عملون سیئات عمل به کو بد بد عمل سره دا امرت پرستی دا لکانو بد فعلی قال وی وی چغیرالل وته شابه دا لکان مونږ تر اپریدا او ته وی ظالمانو داسې کوي ملمانه مې دي دا سوګه زما د لونه د کور کې شتا دا دل در کوم دي سره نیکه وکه دغه طریقه ده نو تاسو الکانو بزی شي وی قال وی وتلود علی السلام یا قوم زما قوم هاولا بناتی لونو نه مراد یا ساته خپل لونه نه بعضی خلک بدی پوي شي نه نا وی خپل لونه یادای لونو خپل نه مراد د قوم لونه دي دا مطلب دی وی بازی وی وی لونه وی وی لونه یادولې چې دا لونه می دی دا واره نو لکه لونه خو به یو دوه وی درې وی نو دا خټول قوم راغلی دی مطلب د د کلی وطن او د قوم او دارنګ د دا خپل امت لونه یادای نو معنا بدا کوي هاولای بناتی دا زما د قوم لونه دي د قوم جنکې دي هن دا اطهر لکم دا ډېره پاکي دي تاسو لپاره حلالي دي دي سر نکاو کې نو جنکه خزم بریخي دي نکاح نه کوي د لکانو په بد پیلو یختایي نو مراد د بناتی نه د قوم دغه معنا روح المانی کړی دا چې المراد به بناتی هی وی امته لئن کل نبی اب لامه وبي قال مجاهد والسدي ابن جرير روح المانی وی یا قالو وی لود علیہ السلام یا قوم زما قام حولای بناتی دا زما د قوم جنکه دی هن اطهر لكم دا تاسو لډیر خ حلال دی پنه کا نکا وسرو کې فتق الله دا الله نو رګه د امرت پرستی پرې ده بدفعلی ولا تغزون یوم مخ مرسوا کوي مم شرموي فی زیوی پدیم د ملمنو بارکه الیس منکم آیا نشته ده په تاسو کې رجل الرشید یو سړی او خيار داسې او خيار در کې نشته چې په دې خبره ځان بوئیږي قالو ایو ته وی تا ته خو پته ده ډیر بېمانه او ډیر ګنده قومو قالو وی ویل قد علمت یقینا ته خو پوي چې مال نه نشته مونږ لره س شوق مال نه نشته مونږ لره فی بناته کا استاد دې قوم په جنکو کې من حق س شوق او حاجت جنکو سره نه لګي وانک بشک ته چې لتعالی مو پوهیږي ما نورید هغه چې زمونږ اراده او زمونږ اراده ده ته پتا ته پته ده چې زمونږ لکانو سره کاری دا پلیتی دنیا کې اول ځل د دې قوم نه شروع شوی و ځکه ته پیغمبر بار بار مخکې روستوي چې ما سبقکم بها تاسو نه مخکې دا کار چانه دی کړی دا ولنه بدفعلی د غزې نه شروع ده اوس هم دنیا کې شوا عام شوی د یورپ د وجه په یورپ کې باقاعده دا قانون پاس شوی دی چې هلک هلک سره او جینۍ جینۍ سره واده کولی شي قال پیغمبر ورته وی لو ان لی بكم قوتا ارمان دې چې زما وې پتا سو باندې قوت او مټه قوم مې وې زګه دې د بل زین راغله خپل قوم په دې کلی کې نشته و او اوی یا مې پنا غستوي الی رکن شدید یو جماعت مضبوط تا دو خبرې دي یا مې قوم مضبوط وې یا یو مضبوط جماعت او ډله را سره وې نو ما بس تاسو ته ایمان خولې و چل مې خولې و نشته را سره مټې قوم می نشتا پارټي او جماعت را سره نشتا وې دقه ارمان چې پیغمبر کله کړی دی لوط علی السلام دینه بعد بیا الله پیغمبر په کمزور خلکو کې نه را لېګل یې قوم مضبوط ته ولا جماعت مضبوط ور کړی د سر غریب سرنو د کارمان کوي او د دینه دا معلومه شوا چې د داعی د توحید او د حق د پاره یا مضبوط قوم پکار دی او کو قوم دی مضبوط نو نو ځان له پارټي مضبوطه پیدا جماعت اله به کار مخ کیو کنه یک جواز نو بس کار به خرابي جماعت ضروری قالو دوی خلکو تربیت او ذهن جوړ کړي چې په دې مسلې د سر کلک جماعت ودري قالو دوی وی الو ته رود علی السلام ان بشکم رسول ربک فرشتو وتوي د لوط علی السلام د استراب چولید کنه او ته پام پرېدا پروا مکوا قالو فرشتو یا لوط لوط علی السلام ان بشکم رسول ربک رسول ربک رسول ربک مونږه استاد فرشتیو درپستا لن یسلو الیک نشرا نشرا رسیدې په تکلیف تا تا دې د نږدې نشرات له قوم داسې راغله ولاړو غالبا جبرئیل علیہ السلام یا فرشتي وزره چې داسې کړه دا ټوله داسې وړاند کړه پښه ورځو او نور پرماوه کوم موږ راغلی وزاب د پاره لن یسلو الیک هرگز دوی نشی رسیدې تا د تکلیف فا فاسر بیا اهلک بوزه د شپې شپې اسرا د شپې تلو ته وای بوزه بیا اهلک خپل تابعدار دې بقت من الليل پسې حصہ د شپې کې ولا یلتفت منکم ندی ګوري پتا سو کې احدن یو سړی شاته شاته مګورځه مخکې ځه ان لامرأتک سوا د ښځې ستا نه ښځه به دې تباه کېږي، انه شان دا دی مصیبها هر بصیر رسي به دې ښځې ته ما هغه عذاب اصابهم چم چې کوم کوم چې قوم ته رسي، ان موعدهم الصبح او یقینا وعده د لوظ او د عذاب د دي سبا ده سبا ټیم که به پرې عذاب راځي پیغمبر ډېر زړۀ والا چولی وو ته دا سبا خو ډېر لرې دی چې مخکې پرې راغلی وی. نو فرشته وته وی یا الله د طرفنا الیس صبح عین د سبب قریب نږدې سبا نږدې روز وزر راش دینه مخلاص فلما جاء امرنا کله چراغه زمو حکم د عذاب جعلنا مون غرزول عالیها او چت طرف دری کلی سافلها لاندې ملک په الله دا سولټک وام ترنا باران مو ورو وام ترنا باران مو ورو علیها پدی باندې پدی قوم حجارتن د کانو دلته دا وو حالیه وایه دیو معنی صحیح شي ځکه کاول زمکه الټه شي او بیا په د کانو باران وشي نو کانو باران خو په دیونو شو پس مکه وشو نو معنی بدای فلما بصر کله چې امرنا کله چې راغې زموږ عذاب جعلنا موږ ورزو عالیها او چت طرف د دې کلی صاف الها لاندې په داسې حال کې چې وام تر نامو ورولې په دی باندې حجارتن کانی من سجیل د کوت کانو نا منزود پرله پسې او متواتر باران د کانو شورو او ملک هم پیولټه شو سجیل کوتکانی ته وای کوتکانی پیژنې د خټې نه جوړي بیا په اور کې پوښ نو چور کې پوښ شنو بیا زخم ډیر سخت او پر لپسیو او مسومتن نخدارو من عند ربک طرف دربستان سمانا دار چا خپل کانو نو دار چا په سر بخپل کانه را پریوته و ما هيا او نو دا کړي من دا کانی من الظالمین د ظالمان نبی بعید لري بلکې هر سړي به سر براتل ویلا مدین اخام شعیبا دا واقع د شعیب علی السلام دا ولی داوی سره تعلق لري اوله داوا یعنی مسله توحید چې عبادت خالص حق د الله دی شعیب علی السلام هم دا مسله بیان بیان کړي وا ویلا مدین را لګره او مدین والا او تاخاوم یو یو د دینه شعیب چې شعیب علی السلام قال غم ویل وی زما قوم بندگی خاص کې الله لزکه چې نشته تا د پاره حاجت روا سیوا د الله نه ولا تنقص المکیال او مکمه وی پیمانه ول میزان او تول تول او پیمانه کې کمې زیاتې مې کوي نی بشګه چې مرا کوم زتا سوینم بخیرن په حال خی الله د مال دولت درکړي دي نو ځان باندې ولې دا خه حالت بدلوي یو شرک مکوي او دوی معاملات درست کړي وای نه بش کده چې مخاف یریګه مالې کوم پتا سمانه عذاب یوم محید د عذاب د غروزي ګیرا چونکه ویا قوم زما قوم فل مکیالا پورا ورکه پیمانه ول میزان او طول بالقیس په انصاف ولا تبغس الناس مکموي د خلکو ناشیا هم د دې مالونه او د دې هغه حقونه ولا تاسو مگر زې فل ارض زمګه کې مفسدین فساد کوونکی بقیت الله بقیت الله جائز نفع جائز نفع بقیت الله جائز نفع خیر لکم دا تاسو له بهتر دین کنتم مؤمنین کوم مؤمنانی و ما انا علیکم بحفیظ او نیم ز پتا زبان نه نگهبان زما کار بیان دی نور منه نه منه تاسو خوخه قالو دی یا شعیب شعیب علی السلام اسوالاتو کا صلات په معنا د دین استاد دین اسوالاتو کا اسوالاتو کا استاد دین تا امرو کا حکم کوي تا ته نه تر کچ فریدمو ماغه یا بده اباونه چې بندگی کول زمو مشرانو او النفلا او د دې حکم د تکي چې مونږ بنه کو فی اموالنا په خپل مال کې معنا شاو څه چې زمون خوخی اته وی عجیب دین دی له ستاد دین مونږ د پلار نه کدین ناړی او دویم ستاد دین مونږ ته دا وی مال او دولت زمونږ دی او اختیار و بګی زمونږ نی زمونږ خنګ څنګه خواخه د څنګه لین دین کو کاروبار ترا ته دا حرام او دا جایز او دا ناجایز انک بشکته چیلان تل حلیم الرشید تو خو ډیر صبرناک الرشید او ډیرو خيارې ډیرو خيار سمانه تبس داس یو خيار راغله مونږ ته چلونه خه قال دا ور پورې یو قسم له استهزاء کوله قال وی ورته پیغمبر یا قومه زما قوم رايتم خبر راکه ان كنت على بينتين ک په دلیل من ربي دربنا ورزقني من هو راکړي الله ما ته خپل طرف نه رزق نه حسنا رزق څه مطلب الله ما خپل راکړي دستا سمال تسغ غل نیم خو د تویم چې معاملات درست کړي و ما اريد زه اراده نه لرم انو خالفکم چې زستا سو خلاف وکم دا نه چې په خپل مې معاملات غلط دي او تاسو ته هم سمې کې نه نه په اول سمې بیا تاسو ته هم و ما اريد اراده نه لرم انو خالفکم چې خلاف وکم تاسو او لاړ شم اله ما هغه ستانها کوم انو چې تاسو منې کوم دا غینا دا سم نه دا چې تاسو منې کوم خپل کوم اشاره دی تا دای با په خپل عمل کوي ان اريد زي اراده نه لرم الا الاسلام مگر د خیر خوای د اسلام استطاعت سونه چې می طاقت دي و ما توفیق نه ده زما توفیق الا بالله مگر په الله الله به توفیق راکړي علی توکل تو په الله می باور د ویلې اونی به الله ته ورګر زما یا قومه زما قومه لا یجرمنکم بایز جوړ نشي تاسو لپاره شقاقی زما مخالفت او ضد ما خلاف او ضد کوي نو سینه دا باعث شي یصيبکم چې ورسیږي تاسو ته مسلمه پشان دا غذاب صاحب قوم نوح چې رسیدل قوم د نوح علی السلام ته قوم د هود علی السلام ته قوم د صالح علی السلام ته دغه سي عذابونه په تاسو راشي و ما قوم لوط او نه قوم د لوط علی السلام منکم به بعید تاسو نه سلره د سره چخت غلطه کله وطني چخت استغفروا ربکم بخنو واړی ربنا ثم توبوا الی الله تبارک ورځه بشک زما رب رحیمون مهربان ودود او مینا کوونکی دی د نیکانو واحدینو سره قالو دی یا شعیب شعیب علی السلام ما نفقو مون نه پویو کثیرن پډیرو مما خبرو تقول جته وې دا ستا په خبرو نه پوی تا مون ته ګرانی مسلې شروع کړي وینا بشکمون چې ولنه راکم وینو فینا په خپل منځ کې ضعیفه کمزورې او ته کمزورې سړې نو خراب بدی کودا مسلې راته مکوا ولولا رحتو کا کنه وستا دا قبیله او ټبر لرجمنا کوم بتاسو موږ به ته پکانو ایشته وي ومان تعالی نو تنه په موږ باندې بیا عزیزن سو زور ور خدای قوم ته دی ګور ور نه موږ به تا مختی تا ته چل خولیو قال غوتو یا قومه ای زما قومه ارهتی زما دا ډله او زما ټبر او قوم عزو علیکم دا ډیر عزتمن او زورور ښکاری تاسو من الله د الله نه زما دا قوم خیال کوي او د الله نه کوي وتخصمو تاسو ګرځول دي د الله وراز وراکم زهریا شاته د شاګانو الله بالکل هر کړي د ظالمان ان ربي بشک زما رب ما پاسبانه تعملون چې تاسو کوي محیط نه ها تکون کړي وایا قوم زما قوم عملو ما عمل کوي علما کان دکم بخپل طریقه ان عامل زم عمل کوونکی یم زه به بیان کوم تبلیغ او تاسو یې مه منئ پته به لګي فسوف تعلمون زر چې پوه به شئ چې من یاتیه چا له به راځي عذاب عذاب یخزیه چې رسوا به کړي ده لره ومن هو کاذب او پته به ولګي چې څوک دی دروغجن نو ورتقیبو انتظار کوئ انی بېشکه زه معکم تاسو سره رقیب انتظار کوونکو نه یم ولما جاء امرنا کله چې راغی زموږ حکم ولقد ارسلنا موسی بیااتنا د موسی علی السلام واقع دلیل نقلی خو د دې تعلق د درې می داوی سره دی چې عالم الغیب الله دې بل څوک نه او سلورم سرم دی نه درې مداو تبلیغ تبلیغ سره او سلورم تسلی نو دی واقع کې داخی د موسی علی السلام غوندې مسله بیان کړي تکلیف چې راځي نو صبر کوي لکه د موسی علی السلام نو تبلیغ او تسلی دواړه ده ولقد ارسلنا یقینا مونږ را لګلې موسی علی السلام بیا آیاتنا په خپل معجزات او سلطان مبین او خاص کر پاغه معجزې ښکارا کار معجزه امسا الی فرعون فرعون د ملئی او داغه سردارانو ډلې دا فتبو بزوی تابعداري وکړه امر فرعون د خبره د فرعون د موسی علی السلام خبره ونه منله و ما امر فرعون نو خبره د فرعون بی رشیدین سره د هوښیار توب او د فائدې فائدې خبره نه و د موسی علی السلام هغه د فائدې و خو دی هغه پرې خو یخدم قومه مخ کې وي د قوم نه د فرعون یوم القیامت په ورځ د قیامت فوردهم النار را به ولی وردا فرعون به مخ کې دی وربسي زکه دنیا کې فرعون پس اقتدا کړي او آخرت کې هم د فرعون مخ کې جهنم ته به بوزي نو بیس الرفد المرفود ډیر بدا تحفه و انعام دی چې دوی له به انعام کړی شي خلک شاله تحفه ور کوي خور کوي الله وی دی تحفه جهنم دی ذالک من انباء القرى داغه واقعیت او خبرونه د کلو دین قصو چې موږ بیانولای ک بتا باندې منها بعضی د دین قائمون موجود دی ولاړ وحسید او بعضی دی لو شوه لو شوه منا تباشوی څه کلی اوس هم شته کندرات لکه مصر آباد دا څه اوس هم شته لکه مصر دار سمودیانو غرونه او ستبادی لکه قوم د لوط علی السلام او د عادیانو کلی ختم دي وما ظلمنا موږ ظلم نو کړی په دوی لکن لیکن ظلمون بزم دی په خپل ځانونو ظلم کړو په شر سره فما غنتانهم بس فائدہ ورنګړه دی تعالی الہتهم التي د دې او خدایانو الله التي هغه يدونه چې دی را بلل دی را بلل من دون الله د الله نه سوا من شین سوک سوک هم چې د الله نه سوا را بلل ای ولو اس پیدا ورنکړل ما جاء امر ربک کله چې راغې حکم د عذاب د رب ستا ستا د رب عذاب راغې ټول تبای شو او خدایانو هغه له او شریکانو ول اس پیدا ورنکړه و ما زادوم زیات نه کدی لر غیر تدبیب سوا د تباینا د دې غیر الله د عبادت دوی له سوا د تباینه سور نکړل وکذالک همدارنګ اخذ ربک نیول دی ستا د رب اذا اخذ القرى کله چې نیسی کلیواله وهي ظالمه دا کلیواله وی مشرکه ان اخذه بشک نیول د عذاب د الله علیم شدید درناک او سختی ان بشک فی ذلک بدی کې لایت نخد عبرت لمن چا هغه چا د پاره خاف عذاب الاخره چری د عذاب د اخرت نو ذالک یوم دار و مجموع له الناس چې جمع وکړي شي د خلق بذالک یوم مشهود دا یو ورځ د مشهود چې دې ته و پیشي کیږي و ما نواخرو نه رستو کوم موږ دا ورځ الا لاجل معدود مگر د وجه داغه نیټه نه چې معدود مخکنه مقرره ده دا مقرر نیټه پورې الله دوی ته دمه کوي په خپل وخت به عذاب قیامت راشي یو په ورځ باندې یاته چې راشي دا نیټه نو لا تو کلم نفس خبري بنشي کولې اس نفس الا باذنه مګر د الله په اجازه او خلق به تقسیم شي نو فمنهم بعضی پدی کې به شقیون بدبخت وي وسعید او بعضی به نیک بخته تفصیل د دواړو فمن الذين کسان شقو چې بخت بخت شي وي ففي النار اور کې وي لهم دي د پاره وفیا په دې اور کې زفیرن زفیر چونګې دلوي چون کېدل وشهيق او هنه دل پیجنې زفیر چون کېدل لکه دا کوتري چې چون کیږي څو چې زمکه آسماني نو ترغه پورې به دی جهنم کی الک زمکه آسمان بې موږ آسمان او قیامت څه شو روان نشو نو یا ساته دلته زمکه آسمان نه مراد بلندی او پستی ده معنا دا وکړه مادامت السماوات همیشه به فیا په جهنم کې مادامت السماوات تر سو پوری چوي بلندی والارض پستی زمکه آسمان نه مراد ته بلندی نو بلندی او پستی خو ارزه کېشته کنه برازه اولان دی سو بوری چې بلندی او پستی وی نو دی به جهنم کی الا ماشاء ربک لیکن هغه چې ستا رب وغواړي نو څه معنا جهنم نه به روباسي دا خو د کافرو بیان دی نه معنا دا ده الا استثناء منقطع ده په معنا د لکینی جدا کلامی غینه کلام ختم شو نو داسې بشی معنا الا ماشاء ربک فیزيدهم من العذاب لیکن چې وغواړي ستا رب نو نور به ول عذاب زیات کی نور به ول زیات کی دا مطلب دی دا نه چې روزي بد ان ربک بیشک ستا رب فعال کون کې د لما یری څه چې وغواړي و اما الذين سعدوا او کسان چې نیک بخت شي دی ففل جنت جنت کې وي خالدین فیها پدې کې به همیشه جنت کې ماده مت سماوات او الارض تر سو پوری چې بلندی او پستی د جنتی الا ماشاء ربک لیکن چه وغواړي ستا رب نو زیات به کی ورله نعمتونه نور نور به ورله زیاته نعمتونه عطان دا ورکړه د غیر مزود ندا بند شوی او یا نه د انتها ته رسیدونکې جنت کې د الله نعمتونه انتها ته نه رسی انتها ته رسیدل پیژنې ورکړه کیږي کیږي کیږي لکه بس ختم شنور نشته نه نه نه ختمي فلا تکو ته مکیږه فی مریتن په شک کې مما دا غنه یعبدو هاولاء د بوتلان دا غنه فلا تکو ته مکیږه فی مریتن په شک کې مما د بوتلان دا غسنه یعبدو هاولاء چې عبادت کوي دا خلک دوی چې د چا عبادت کوي د دې د بوتلان نه شک کېږه ما یعنی د دې د خدای تو باطل د اولوهیت باطل دی وما یعبدون دی عبادت نه کوي الا مگر کوي کما یعبد اباهم لکه څنګه چې پلار نیک کو من قبل مخکې به دلیل څنګه پلار نیک به دلیل عبادت کو داسې دین وینا به شګم غل موفوهم پورا بور کو دیتا نصیبهم د دې برخه د عذاب غیر منقوص نه نیمګړې نیمګړې نه پورا عذاب باور کو ولقد اتینا موسی الكتاب دا بیا تشجیع او تسلی نبی علیه السلام ته خو په یو څو خبرو وګوره موسی علی السلام ته موسی علی السلام حالت پوری د نبی علی السلام حالت مشابه کړي چې حالک که حال موسی پیغمبره ستا حالت پشان ده حالک که حال موسی ستا حالت پشان ده حالت د موسی علی السلام دی ابانې څه راغلي او په تا به هم راځي ولقد یقینا آتینا موسی الکتاب ورکړی مو موسی علیه السلام د کتاب نه فختلف فی پای کې اختلاف شوی نو تعلم کتاب دار کړی نو ستا کتاب کې هم اختلاف کیږي فلولا کلمتون که چرته نوې حکم سبقت د وړاندې نه مې ربک طرف د رب ستاله قضیه بینهم فیصله بشي او اوس د دې منځ کې خود مخ کې نه فیصله شوی د وخت مقرر چې مقرر وخت باندې برازي وینم وشګدوی لفی شکین بشکی منه د دینه مریب په پوخ شک کې وان کلا لما وان ان په معنا د ان ده دا ان مسقل من المخفف ده الټا یعنی ان په معنا د ان ده نو نافیه بش او لما په معنا د الا ده اصل بدا سی شی ما کلن الا ما کلن وان کلن لما وان ندی کلا دا ټول لما مګر لیوفینهم پوره به ورکی دوی ته ربک ستا رب اعمالهم د دی بدلی د عملونو ټول له به د خپل عمل بدله ملاوی انه بیشک الله بما په هغه څه باندی عملونه چی کوی خبیر خبردار فاستقم کما امرت دی ځای نه څه آداب ښیی پنځه خبری داعی ته داعی ته وایی مسله بیانه نو د دی پنځو خبرو به خیال ساتی. داعی له ددی پنځو خبرو پابندی پکاری هله به دعوت کامیابی یو فاستقت فاستقم کلک شه په حق باندې کما عمر د لکه څنګه چې د تو حکم شوی دی و من غسوک دم کلک شي تابع ما کا چې تا سره مرګري تا بارا ګرځیدلی ما کا تا سره ولا تطغوا او طغیان او زیاته مګوي انه بشک الله بما فاسمانه تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدون کې یو حکم فاستقم کلکیدل دویم ولا تطغوا طغیان نه ځان بچ کول طغیان سره په دین کې ځان نه طریقې استل شرک بدعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ورځ ابوبکر صدیق وې اے دا الله پیغمبره شیبتا یا رسول الله پیغمبر بوډا شوی په ګیره کې سپین ویختو لګیدل نبی علیہ السلام ورته وې شیبتنی هود و اخواتها زه هود او د هود د سوره هود په شان سوراتونو بوډا کړم بار بار راته وی فاستقم فاستقم ګران خبرې دای د پاره استقامت ګران کار دی سړی خوري او ختمي نو یو فاستقیم استقامت حق د تمعلوم شنو کلک په ودرېګه سر دې په ولی لاړ نشي او دویم ولا تدغو دایله دویم کار په کار دار چې دین کې بزن نه رېستل نه کوي او دریم ولا ترکنو میلان مکوي للذین غسان د ظلمو چې ظالمان دي فتمسکم النار ورنه ضرور بسی تاسو ته اور و مالکو نو تاسو لرمن دون الله د الله نه سوا من اولیاء مددگار سمراتون سرون بیا ود سره امداد نکي دریم د دې لپاره دا پکار ده چې بی دین خلق مشرک بدعتي د دین دشمن سره به دوستانه او تعلق نه ساتي بایکاټ وکړي سلورم واقم الصلا او پابندی کو د مون طرفین نهار په طرفونو درواز کې سحر ماسبخین او مازیګر مراد ده وذلفم من الليل او پس ایسو د شپې کې ماخه ماسختن ان الحسنات بشکنه کې یذهبن سیئات لری کوي بده ولی نو فلولا په معنا د حلا حلا او یا دا فلولا په معنا د ما کانا نو فلولا کانا اے ما کانا نو من القرون په دې کلوالو کې من قبل کو اساسونه مخ کې اولو بقیتن خواندان د عقل ينهون عن فساد چې منی کوله خلق منی کړي وي خلق ان الفساد د شر بدن فی الارض زمګه کې الا قليلا لګ مگر لګ الله وی دا سونه کلی شي تباشو پدې کې مصلحین نو خیر خوان وو د قوم چې خلک د منکر نه منې کړي ډېر لګ بو پکې میمن دا چانه انجینا چې موږ نجات ورکړو مینو ما وی تا وتبع الذین وتابعداری کړي وا کسانو ظلمو چې ظالمانو ما دا غسو ترفو فی چې دی مسیو باغی په کوم شي چې مست شوي وو هغې پسې شوي وو، د دنیا عیش، عشرت، آرام، مال او دولت، وکانو مجرمین او دوی مجرمان، وما کان ربک نه دی ستا رب لیهلک القری چې هلاک کړي کلوا لره بظلم په ظلم واهلها مصلحون په داسې حال کې چې ددې بعضې خلک اصلاح کوونکي مصلحین کلي کې موجود وي نو عذاب نه راځي ولو شاء ربک که چېرې خوښه وی د رب ستا لجعل الناس ګرځولې به وو خلک امة واحده ډله یوه په توحید خو په زور الله داسې ونه کړل، ولا یزالون همیشه وي دا خلک مختلفین اختلاف کوونکي، حق او د باطل دا کشمکش به وي، الا لیکن اختلاف به ونه کوي من هغه څوک رحم ربک چې ستا رب پرې رحم کړي نو هغه به د اختلاف نه بچي حق به مني، ولذلک خلقهم. او د دې ازمایش لپاره خو خلقهم الله اذا خلق مې پیدا کړي دي وتمت کلمت ربک پورا شو حکم درب تعالی املا پورا شوی دي حکم درب تعالی املا ان جهنم دکم بجهنم من الجنه والناس د جنات انسانانو اجمعین ټولنا وکلا نقص دا ټول کلا اے کلا من الاقوام دا ټول قومونه نقص مون بیان کړي الیک بتابانی من انبای الرسل دغه واقعاتو د پیغمبرانو نه دا سونه انبیاء علیهم السلام واقعات چې مې ته بیان کړ دا د څه لپاره وای ما هغه واقعات مې ته بیان کړ نو ثبت به چې مونږ مضبوطو په دې باندې فواد کستازړه د انبیو او د پخوانو د اسلاف واقعاتو سره سړی کې استقامت او کلکواله راځي وجا کفی از الحق او راغله تا تا په دې صورت کې یا په دې قران کې پورا بیان د حق او نصیحت ته ذکر دی نصیحت موعظه واعظ دی و ذکر او پند او نصیحت دی للمؤمنین مؤمنان لرا وقل وایل الذین غسانو دلا یمنون چی ایمان نروړي وتو عملوا علی ما غانتکم عمل کوي په خپل طریقه ان عاملون مونږ عمل کوونکیو مونږ به دعوت کو او تاسو یې ممنه پته بلګي فنتظروا انتظار کوي ان بهشکه مونږ منتظرون انتظار کوونکیو د نتیجې ولله غیب السماوات اخیری آیات پدې کې خلاصه د ټول صورت هغه سلور اړه مسلې بیان کړي ولله غیب السماوات والارض خاص په اختیار د الله کې علم د پټو د اسمانونو زمکو دی دوی مداوا عالم الغیب الله دی عالم بكل شیء هو الله ویلی یرجو الامر او د الله ته واپس کیږي کارونه کلو ټول ارسل الله اختیار کړي د تسلی شو فاعبده خاص د الله عبادت او بندگی کوه د بل چانه نو دا ولا داوا العبادت لله وحده وتوکل علی بروسه اعتماد په الله کوه تبلیغ کوه نو دا سلورې مسلې ته اشاره وتوکل علی تبلیغ کوه په الله بروسه وما ربک نه سارب بغافل نه خبره ما دا سنت عملونه چې تاسو